ته پیغمبران براولېګل دوی بر هغه د انکار کو تکذیب کو هغه تکذیب سبب د چرینو هلاکت وګرځیدو و اخوان لوطنا دلته قوم لوط ذکر نکا حضرت شیخ نور الله مرکزه به فرمایل اشاره ده چې دا دا قوم چې حضرت لوط علیه السلام کم تلې غلې شیو دا د نسبی قوم نه وو بلکې سرګنی و دې قوم نه وعده کړي وو دې په فرمای او اخوان لوتنا خپلوان د حضرت لوط علیه السلام وقوم تبع اوس دا تبع څوک دی دا ابو حضرت شیخ نور الله مرکزو سورته دخان کې پدې باندې بحث کو چې قوم توبه بارکه فرمای دو اقوال دي یو خدا چې دا توبه د یمن باچهانو ته ویل کیږي لکه د مصر باچا ته فرعون به ویل کېده نو چې یمن کې څومره باچهانو نو هغه باچهانو ته به توبه ویل کېدله دویم قول علما ذکر کوي چې د دین یو خاص باچا مراد دی چې هغه نوم اسعد یا سعید وو